بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة جمعة مشري کرو و دا سماتن مولو لا تصح الجمعة في إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر نه صحیح کېږي چې مین مینځ مګر په ستر ښار شي یا په عیدګاه د ښار شي مصلا منه عیدګاه چې عید مینځ په شکو او جنوزین مې شوې ته مصلا وت وي ولا تجوز فی القرا او په کلی شي چې مین مینځ نه صحیح کېږي لقوله علیه السلام لا جمعه ولا تشریک ولا فطره ولا صائل فی مثل جامع تعریف ہوتے ہوئے دا جمعیت کا ذکر ولګوي چې کله کله په وړي کې کلمونه د مصر اطلاق وشي که نه وی وړي کا کله مصر به ته وي والمصر الجامع ستر شهر کل موضحین د هر هغه زوی ده له امیر چې ای حاکم ای حاکم وي امیر وي هغه زوی کنه امیر وي او حاکم وي وقاضن و هغه زوی قاضي وي ينفذ الاحکام چې احکام یې نافذ کړی وي احکام نافذ کوي ويقيم الحدود حدود قائم کوي به دغه زوی ته به شال ته دا شار ده چې هغه میرا لري او قضیه لري والمثل جامع ستر شار كل موزين هر هغه زوی ده له امیر چې امیر مراد امیر نه والی ده د اسلامي حکومت چې شي کر هغه چې کوم حد بندي وي او هغه کوم افسرون دي کر هغه شنو مینه دي کنه ای بادشاہ ته چې د ټول ملک بادشاہ وي کنه خلیفۃ المسلمین وتی وي وزیر اعظم نه وتی وي یا صدر نه وتی وي خلیفۃ المسلمین خلیفہ وتی وي لون د خپل په شی به وزیرون شته د هر ولایت چې کوم ستر افسر د ایتا والی وتی وي دا د مراد د امیر نه والی ده چې هه کنه والی وي وقاضي نو واجب قاضي مقرر وي ينفذ الاحکام او يقيم الحدود چې احکام نفذ کوي او حدود قائم کوي احکام د یو شی احکام نفذ کړی وي چا کنه کلنجار سي کچا مملار سي کنه عادي عدالت سي کنه قاضي موجود وي خلق مملې مقدمه وری قضی ته راپورټ کو کنه خپل کی مزکا نه ونی ولا خپل کی پمزکا د کون قبضار نه کړی دو خپل کی کنه دا څه کړه دا دا غصب شو دا دا نقصان شو دا کنه او درنګ حدود قائم کوي دا کنه حال دا غلا غلا پر سکونی ول شو خدای سره کاوی اپنا فیس کو یا الیاز بلا دې زنا وکړه دې شروع پوښل ا دې کا ظفر ته وکړلو ا دې کا ظفر وکړلو دارنګ کې ساس ا دې کې مړه کړه دا قتل ونیول شي کنه بیا کنه مقدمات پوچه لري بیا غسای په باندې کې ساس شي دا حدود کنه ا دې کې تنفيذ او د اقامت او د احکامات کنه تنفيذ دا په شریعه شي په وړې وړې کلیه شي هونی وي او ورکړي اټول دغه اخکنه ستر شهر تابع وي دا نه چې پاشه دا مسلې نه وي وا د قانون نه وتلي خلک په قانون شلون دی وي کنه او په هر کیر کې د پر حاکم نه مقرر ا دغه ټول دا وبستاوي د وړو وړو کلی چې بیا د شهر سره وبستاوي کنه هغه تابع وي او ټول د شهر ترسي نو مثل یې هر غزي دا چې هغه امیر مراد امیر نه والی ده به اځي که کنه کدي ته رجوع کو کدي ته رپورټ کو کنه په مزکا د وادو په دې کو نه د وادو کنه په بشي د وادو په بشي د وادو تعذيرات قائم وي حدود قائم وي کنه درنګ کې ساس نظام وي هغه د پلوشي وي دی ولي پلوشي وي وهذا عند ابي يوسف رحمه الله دا حکم د امام تبرید امام ابي سوسه په نر باندې ده ان دار نقل شو دا امام حنیفه ته به دا مختار ده هدی مولا دا غوړه کړه ده امام صاحب نه دغه طریق هر نقل شو ده چې شار کنه هر هغه زوی ده بلدتون کبیره تون دغه ستر کلی ته ویل شي ستر زوی ته ویل شي فیا سکپون چې پاشه کنه محلوی هغه د پر کنه وړه وړه بستې وي وړه وړه کنه کلی کې وي کټی نه وي خو په شو باندې يرجع الناس في حوائجهم اليه په خپل حاجت شي کنه رجوع کوي به د ګستر شهر ته کوی ترسي ودا ضرور دو کنه چې دا ستر شهر وي چې پاشه بوزیر نه وي پاشه محله کوسي وي پشه کنه او خلک ټول کنه د خپل حادثه یا د خپل حوایج د پردې ته رجوع کو چې په داسې به ولی موجود وي په داسې قاضي به موجود وي په شي کنه دا هغه دغه شار ده کنه چې په داسې به امیر وي په داسې به قاضي وي بیا ادواره رجا یو ته کېږي کنه صرف تعبیر اختلاف ته کنه کل موجود لو امیر و قاضي هر هغه چې کنه امیر وي او قاضي وي احکام یې نفس کړی په کوم دوی شي چې امیر کړی یا په وړې وړې کلی شنی وي کنه دا د امام سلجی دا طریق غوره کړه دا د امام ابي سب نه منقول ده چې ستر شهر هغه ته ویل شي ازیتمو چې کله د ټول خلک جمع شي فی اکبر مساجدهم په لوی نه لوی جکړه جماعت سه په جې په جماعت شي بیا لم یسام چې هغه لوی نه لوی جماعت چې نه وځایوي کنه دا بیا شهر ده مکنه ستر شهر ده ازیتمو فی اکبر مساجدهم چې د ټول خلک جمع شي د زوی ولا هغه لوی نه لوی جماعت سي په دې په جماعت شي په جماعت کې چې کوم ستر جماعت چې ته روسیا به لم چنی وځي کنه به دا ستر شار ده شبکه ملوکان دغه تعریف ورکړه ده کنه د سلجی ولا سلجیا دغه ورکړه ده و دا مرکول د امام ابسو صاحب نه په ظاهر هو دا غي نه مختلف دي درشي کنه چې په داغه زوی چې کوم جماعتي نه دي په جماعتي یو کنه اندازه ولګا په جماعتي کوم ستر جماعت ته چې په دې جماعت د حق نه لري ودا جماعت همو که چې ا دغه جماعتي نه څه دوا درې جماعتي نه نیمره چې دوا درې جماعتي نه وي او په دغه چې کوم ستر جماعت ته چې پاشه د حق نه لري به بعد د شار شو دغه په حقیقت سي هغه د پوس کنه سار تاریخ ته کنه صرف عنوان مختلف تا ولا في اكبر مساجده مسجد جمع ورولا مای مسجد کې به ډیر جمعتی نه بي په دې ځای کنه یو په یو نستری بل په بل نستری بل بل ستری ست جمعتی نه باوی په شکل په ستر نستری جمعتی شي کنه چې خلک جمع شي کنه چې پاشه به د خلک نه دی کنه ا د کوم ځای ته د کنه کرخي ګورا کړه دا و و ظاهرو و دا ظاهر مذهب دا دا و ثاني اختیار سجید د ویان تعریف چې دا دا امام سلجی ګورا کړه دا په ظاهر شي کنه دا غا اګه ناکام و د ملي میږي خو حقیقت دا ده کنه چې صرف دغه د تعبیر اختلاف ده کنه دا د شهر تعریف دا د شریعت کې سانو چې کوم تعریفینه ته کوو ته پرې کتبه شي کنه شری مسله نه ده دا غا شار دا دا که کئی دا دا دا عرف سر تعلق لری کنا که دیگه تعیون سخ نکنا قرآن و حدیث نکنا چه قرآن مشالا چه شار دیتا ورشی که کئی دیتا ورشی کئی دیتا ورشی کنا یا نبی سم مشالا که چه شار دیتا ورشی کنا دا خود عام خلق کنا و دا عرف سر تعلق لری نه چې څومره د تعریفي نه شوي د ښار دا ټول کنه رسوم دي حدود نه دي کنه رسمي نه دي په منطق شمه مرمه کړي علامات به چې کوم تعریف شي په نشانات چې کوم تعریف شي کنه هغه تر سمه تل شي چا دې نه شي ته کته چې دا جوات نه شو کنه چې اده کا چې ولی موجود وي په شي کنه ولی او قضی نو سي دا غشار ده او چا دا کا نقشر وخته وي چې اده کا بزوري نه وي په شي پاشه بزوري نه وي پاشه کنه وجدي وي محلي وي کوسي په شي کنه وې په خو په شو باندې کنه وړو کری کری کې وي کری کې دیګه زوی تر سي کنه د خپل حواجز زندگی ضرورت دادی کې پیرا کوي او چا دې ته کتلې کا چا دې کا کنه ډېر جمعتي نه بي په دې زوی شي به کنه متعدد جګا جمعتي نه بي ستر ستر کنه یو په بل د ستر جمعتي نه بي پشه ستر رسه جکه جمع وزیر نه پشه چې پاشه د حق نه دی نه دا ټول کنه رسوم دي کنه حدود نه دي علامات دي غشار ولا دا پوسټ کنه ډېر واضح تا کنه چې امیر لري وکازي لري خو په دې دغه سول وردېږي چې کچېرې شار علما دغه یو شار دې ته چې په شی ولی موجودي په شی قضیه موجودي بیا سو کنه یو شار به شار روش جوړتا کنه خاص کر مش ملک شي کنه پاکستان شي وي چې ته به کرامي ولی ستا په شی چې ته به قضیه نو ستا چې احکام نه فکر وي او حدود یې کم کړی وي کنه دا سامیرون قضیه هو چې تا نشته ستا په شي حاکمون ستا په شي کنه خوا خو کنه خپل نه راکولي نه نفس کړی دی په شي کنه دا حدود نشته و دا کنه ا دې نه دا مراد ده کنه چې مراد دې غامیر نه ا دې حکیم نه آ کنه مقتدر مراد ده کنه با قدرت افسر مراد ده چې دا قدرت لري دا چې حکیم چې دا قدرت په شي کنه چې دا احکام نفس کوای شي او د حدود قائم کوای شي که نه داسې قاضي داسې قدرت لري چې داسې اکرم بقدره افسرو چې پکې موجود وي بالفعل تنفیذ نه مراد چې بالفعل ده که نه احکام د نفس کړي وي داسې هو که نه دی تابعین په دور شي په ټول خلک شي اسلم الناس کې حجاج ابن یوسف ده هي په واشه جمیل مدینه کې دل په دې سره سه به کرام موجود دي تبعینا موجود دي کنه هي اسلم الناس په واشه کنه په عراق شې کنه حاکم ده او د جمیل مدینه په شکل کې دې مدینه په شکل کې او ټول احکام چې ته نافذ کړی دیګه خپل به کنه قتل نه کړی نه به کنه ټول احکام چیرته یې پشه و ح ا ل ك ب ي ا د ي ك ا ل م د ي ن ة ك ل ج م ا ل م د ي ن ة ك ل ج م ا ل ك ل ك ن ا ځکه چې دا قدرت خو یې وکړه چې که نفذ کولی یې کړه ټول احکام شرایط نفذ کړی نفذ کولی شو که نه با قدرت هغه نه حاکم و نه مراد به نه کنه تنفیذ بالفعل نه مراد مراد به نه کنه اقتدار ده کنه چې دا اقتدار سره وي دا پاور سره وي د حاکم سره کنه چې ادم احکام نفذ کولی شي کنه که نفذ کوي او که بالکل داسې وطن وکړ چې پاشه بالکل امیر شته نه هغه که نه قاضي شته نه امیر شته که نه داسې ملکي نه دي یا دار خراب دا د کفر وطن دا هغه که مسلمون دي په شپه وطن شه مسلمون دي به بږي اپا بولا سا میرون نشتا دا سا حاکمون نشتا پشکنا خو بودی شته د بودی د غانه منه دوه کنه او د حالت تقاضا ده چې دا چې حاکم ته پچار و چې دوی ته کنه امیر موجود و دوی ته کنه قاضي موجود و چې دا تنفیذ د احکام یې کړه و خو نشته د مسله ده چې کچېره پر کدر حرب و د کفر وطن و اځکه مسلمون اقلیت و کنه کام مسلمون دي کافرون دي په هټول کنه غیر مذهب ولا مسلمان کنه حاکمون دي بونه بیا دې کا چې مسلمان په خپل متفق شي ټول سره په یو شي او مرکه سره وکړي چې هر خو مثل مسلماني میرا وطن کې کا پیر دا مثل خپل مدینه کې جمیل مدینه مې دي جیل مدینه مې دي کنه کحینه مې دي کنه هغه اتفاق سره وکړو مرکه سره وکړو په یو کنه سړی باندې متفق شي چې دا به مثل جمیل مزار ته کو دا به دیل مزار ته کو دا به جنزیل مدینه ما کو کنه ممله مقدمه ته باندې ته ورسی کنه دا عالم دا او دا کنه پوی دا مفتی دا ویخی باندې چې اتفاق کړو کنه به اځي کا پدار خراب شابه اځي میر من سیدا کنه امیر نشتا او قاضی نشتا کنه خدای په یوسلی باندې اتفاق کړو به اځي کنه بیا سیدا دارنګ هغه مسلمان هغه علاقې هغه ملکینه مسلمان علاقې د خدا امیر نشتا پښې یا قاضی نشتا پښې کنه چې سیکتی پښاغه دی پښې کنه د خپل تابع احکام نفس کړی دی خو مسلمان اتفاق وکړ کنه په ا دې کله کله کې ته تلای وی درنګ دې کلی یا یو تلای وی کنه بهر مشترک ټول کلی په یوځي باندې زوی وی کنه چې ټول کلی ضرورت بیا پاګه زوی شي پیدا کوي ته مکرم مصلا دې مسره فناوتی فنا دې مسره جمع هغه فنیار څه کنه فنا دې مسره او د شار ولا تلای کنه د هر شار یو مشترک زوی وی خلو زوی وی ا دې کوم ذکر څه نه پښې کنه کوي هغه کا بزرین نه پښې جوړوي دا چې خلوص پرې شوی خلک د خپل ذریات لري پر کنه كل موقن موزن اعد لمصالح البلده هر غزوی چې د کنه شار د ذریات پر تیار شوی پس کا ادي کا خلق سي جروزیل مسکو ادي کا د خلق قبرستان د مړي شقاوي کله د شار د مرکز رات پښې د ټول شار مرکاوي کنه به اې تر وځي بس تر وځي نو یې تر وځي کنه كل موضع اعد لمصالح البلد هر هغه ځای چې د ښار د مصالح د پره د ښار د زیاتې پره تیار شوی کرک زی دواب اوس په دې کتره پوي کنه ودفن الموتاد کا مړي شخوي هذه كم كم مشركو هذه كجرجيكو هذه تفنا د شهر وتوي لك امي زين دا يدا كي ولا فنا د دا غزي فنا د شهر دو كنا دا شهر ندا خو دا مکنه کومي مشترکه ځای نه کنه سکول دا دی که دا دو ته جوړ کړی دی که نه دا ټول کومي ځای ده او قبرستان لږ دا دی که دا غاټه مرکه چې به کنه دو ته روځي مرکه مرکه دو ته کوم مشتر دی دا دی که که نه دې ته فنا د ښار وتوي به دا دی که دا ښار نه خو چې میر مې صحیح کېږي که چې دا د فنا د ښار ده ښار لري که چېرته ټول خو پنځه شپېته کېري ده لیکه که نه روډ په وړه موجود دي خو جمیل مې لیکه ځکه چې دا ښار فنا دو که نه او د کې فنا او د ښار په میون شي چې کیمې د مځکې دي دا نه ښار ده او دا نه فنا دو که نه بو د مځکې دي او یو یو دوه دوه کېري نه دي که نه نه ښار ده او دا نه فنا دو ځکه جمیل مې ځکه کې په دې میون شي یا په ښار شي نه نه یا په فنا د ښار شي ځنه خلک د فنا حد بندیا و شرینو کچ سرویر سبا گازا یوی غلی پاندار بندوی یا دې مر پاندار بند چې د شار نه کنه وزر بدل شي په شي کنه اې دې ته ضرورت نشته چې هغه ځکه چې هغه مختلفي چې شار بودی کام وی هغه فنا زوی وسنګ نږدې سره جوړ کو او چې شار بودی سینا زیوت وی کنه به فنا هغه زنه لري به زنه نږدې وی کنه نه دا چې کوم کنه حدود ذکر شوی دي چې دمر لري وي دمر بیا کنه دو کنه ا حدود متبار نه دي اذن کنه فنا د شرط ور دی وی بالکل سره متصله وی زرا د شرط نه پری وی وریا غو نه وی کنه بیا پاغه فنا سره وکړي کنه پوسی فنا نه ولکه پوسی مسره وکړي چې دغه د شرط هغه چې په دا خاطر نشي چې عیدګاه د شرخ پر کې یو زوی په به پر کې چار دیوالین بدل کړی وي می په کو جمعې کو کنه دا مطلب چې په دې کې فناشه په دې کې عیدګاه نه نه راو کېږي چې په دې چار دیوالین وځي به بیا ځان نه راو کېږي نه په دې ټوله فناشه راو کېږي کنه چې کومه فنا بل شي جمعې صحیح کېږي په شه والحكم غير مقصود المصلى حكم نه تر لکه په عیدګاه پر بل يجوز في جميع افنيه البصره په د ټولې فنا د شا سره وکړي لانها بمدرته هي في حوائج آله ځکه چې دا افنیا بمدرته په مدرا د شار دو په حوائج د آل شار شي لکه شار ولا کنه خپل حوائج په شار کې پیرا کوي کنه ځنه حوائج داسې کا پیرا کوي ها ا په شار نه پیرا کوي کنه چې کله ټول شار زیات پېشي عيد مين ذا عيد مين ذا پر زيد ام فکر شنو ويج کنه ا ج ن و ز م د پ پ ک ر ي زما زوی نه بكم بيا د تروزي نه دا كان حكم د شار شو خو سره په جمع جواز ده پره هغه سفار مې چې ته ویلې وی کړه چې سفار چې کې ا چې بالکل د کوم نشاره مرنا په شار په بودی باندې چې روزه کنه شار په بودی چې روزه کنه بعد هم ځینې کې چې په فنا دا تیر شو ته به ویتو چې کله سفر شری کې په فنا چې تیر شه سفر هغه د شار د فنا د ضرورت نه ده کنه شاج په سفر پرې کنه یا تلاګو یا سفر ختمه په فنا پرې ترلا ده سفر هغه دې کنه هوایي چې دې شار نه نه ده چې هغه د هاتي سیدار پېښي دوه درې کلینا به یې کته کنه سفر ور پېښي کنه نه سفر به پورا په فنا بون تیر دل دغه نه شرط چې ته ته وته سفر و چې په فنا ور تیر شي کنه فنا خو سره په دې سر په حکم شو پاو ځوي چې کوم د سر سره تعلق لري کنه حوایج اجمیل میزا کنه د حوایج د شار نه ده اید می د حوایج د شار نه ده جنازه می حوایج د شار نه ده کنه نه هغه کنه په دې پر تللی دی چې دوته پر کې به اصل کې شار ده ويجوز بمنا تقریبا درې کیلومتره کنه فاصله ده د مینې رسې مکې ښار نه وایي چې په مینا ښار وکړي هو ته ان کل امیر امیر حجاز کچیر امیر امیر د حجاز و په مینا ښار کچیر امیر و د حجاز ول امیر بیا وکړي حجاز د مکې ښار ته وی مدینه ښار ته ویل شي دوه سوه میله کنه چار سوه کیلومتر کنه ونوي ویل دارنګ طیف شار دی لکه ته حجاز وته ویل شي ا دې کنه حجاز دې کې شریج امیر کا په دې مناشه موجود و بیا په مناشه راو کېږي او کان خلیفته مسافرن یا و کنه خلیفہ مراد خلیفہ نه مول خلیفہ نه مراد بسا ولی مراد مراد ټیک ده خلیفه به اټول چې په دنه پوسه بل نه شغبري نشته او کنه خلیفه ته مسافر نه یا کنه خلیفه او مسافر پنځ دې شیخین باندې بیا په منا سره وکړي که خلیفه موجود ده اټول ملک بادشاہ ده یا کنه حجاز امیرو په دې منا شه وقال محمد چې لا جمعه ته بمنا امام چې په منا شي جمیل مې نه صحیح کړي چا به نه وي که چا جونې چې ته عید میس کړی دی که نه حالانکه دا جونې به د عید په مینا کې تېرېږي که نه خو عید مې ازیک نه پېښه کو زه درته که نه پېښه کو چې ښار نه ده ولا هما شیخین ویي چې ټیک تو په خپله خو ښار نه ده خو کله کله عارضي ښار به نه جوړ شي که نه انا تتمثل في ايام الموسم انا تتمثل چې دغه مینا نه ښار جوړ شي ا د خلک سره میرا موجود ده د حجاز امیر کنه یا د ملک بادشاہ ده سره کنه اپش موجود ده او د برز مناپش موجود ده کنه بازرینه ولا ول بازرینه ولا گیری بازرینه پش جوړ شي کنه چله کو سه پش جوړ شي کنه حاکم پش موجود ده د خوشار جوړ شو اگر کبدا به بیرنګ شي دا خو نه کچې رنګیش دی نه کنه دا ټول شرنه چې په دینو شابوت شوی دی کله شار وی کله بیرنګ شدی کا شار منتقل شار بودی کا جوړ شي هو د حج مذهب ته وسار ونه جوړ شي وعدم التعييد لتخفيفه او د عيد من نه په شکل دا دی وجه نه چې شار نه دا د لکولي دی پر چونکه په ځای خاصتانه په شبر نه ګل هټو نه حجون وي حجون خو نه د حج په چاره مشغوله دی په دا ور باندې شیطان ولي کنه خدا دې کې وخت کې ساوه چې کنه په بمنا ابنیه ته منا شکنه بنګونه شتا اس منا شې بنګونه نشتا هغه مکانات زینا چې کنه چې ته په خو وخت باندې وی آیا شه ختم کړی دی کنه بادشاہ دې حاجر سہولت پر کنه وتاری اور کړه ده بالکل يا كتاب مناشه پوت نه دو کنه د حاجر سهولت ته پر ورتولې دي پر ځکه چې کنه وطن نشي زغم ملاجون کنه ول خو دې ملاجون نیوي سو کنه ټول وطن په نړۍ کې کنه خلک ا دې په لګولې ته زوی نیمه کنه د نګونه ختم دي مناشه بنا نشته صرف کنه په دې طرف ته چې کیم غار ده په غرب باندې کنه عاجی کا ا دې بدشاه کیر ده سرکوري زوی د پښې کنه پک سا مل فوج لا ما شرطي ولا پښه پندېږي کنه په غره باندې کنه نه را کړی نه من اخر ختم دی هو یو جماعت ته مسجد حیف جماعت ته پښه نه را کنه بنا ګونه ما ګونه پاشه ته کې سانش ته پښه به دا مسله بیا کنه قابل غور دو کنه چې هریا جون په پته شو چې جون شپه ور شپه په ستره وی کنه دا چې پاره پاتې خلی ورسره یې پاوې شي کنه دوی درې سره یو کنه به نه ګونی خو نه شتاوه میدون پته شو هغه میدون ده کنه چې جمیل می زه په صحیح کېږي کنه په صحیح کېږي کنه ایس هغه مسله به نه رندو کنه ولې خو دې وجه نه به کنه ښار به وای چې ښار نه جوړ شو چې په خو مکانات اشته به نه ګونه اشته پښې کنه کټې مې اشته اشته پښې کینه اشته پښې کنه ا خدا غا سزا پته شله مې دور پته شو دا کنه صرف اجور پښې پندېری پوه چې ولاګو چې کده حجاز امیر و کنه یا خلیفہ و سره وتکید بالخلیفته و عامل حجاز دا کوم مقید کولی په خلیفه سره چې خلیفه سره موجود وي یا امیر د حجاز موجود وي لأن ولایت له ما ځکه چې واک او ولایت خو دېږي دې پر ده په خپل دې کنه علاقې افسار ده حجاز امیر ده یا د ټول مول بسا ده سره کنه ولایت دې دې پر ده یو بل والی وی کنه د اجونه سره چې ته کنه د حجاج امیر وتل شمیر حجاج ها ولې به یو امیرو د ټولو حاجیانو به یو امیرو ایس هغه میرون ډیر دي که نه ځکه چې حاجیون ډیر شول او د حاجیون امیرون ډیر وي اول نه چې پرم ډکوي امیر به خوښوي که چې مو پلوکای امیر ده هغه به که نه حج درو شایي که نه به ته مخته وي که نه ته چې مکې ته ورسې وخت نه به که نه سړی به ته ویلوړي که نه خپل کفلا خپل حاجیون ګوشوي به تواب باندې کو که نه سپېمبر وې ته به ځکه چې خلکو مې که نه ته پته لګي چې څه چارې وکړو چېرته لوړ شو هغه ګډو ته په سار وي که نه خپله کپېلا شېروي روښوي که نه اگر کشته نه دی مقرر دی که نه خو هغه میرون میرونس په ختم دی که نه سې کې وینیا نه سې پیرینه چې چېرته امیر که نه امي خو جاجا اس کنه خالي پیسې دې نه کټ کو کنه نشته پشه خپل به ګرځي رو ګرځي خو اګه بیا کنه خو ته دې خاجه میر ده کنه خالي خاجر باندې کو دا غوا خو نه کنه چې جمیل مزایته وکړه کنه جمیل می سوال سکر شي کړه جمیل می خو چکو کنه خو یا بادشاہ کو یا د بادشاہ خطیب به کو چې بادشاہ مقرر کړه دا کنه یا کوم مقرر کو پای اتفاق کو کنه دا خو نه بادشاہ مقرر کړه دا میر حجاج دا خو دې کنه خلی حج چاره دې پر دا پرایویټ سای دا کنه اج حج ته تیر شي به دې دا مراد پس ختم شي کنه علم دې دې پر دا کنه احکام تنفیذ دې پر دا خو نه چلېږي نه ځکه ویل کړه شاته د حجاج چې کوم په خمیر دا چا سره وی کنه الکه یې میر دا یا د ملک بس سره سره اما امیر الموسم هر چې امیر دی کنه حج ولا ده موسم نه حج مراد ده کنه فیلی ام الحج اخو چلوی ولایت په پچار د حج باندې لا غیرو نه کنه په نړۍ چا نشه ټوله کوله اې دې وجه نه کنه هغه ته جمیل مې زکړې مجاز نه ده البته کا بد ساوي ته ویل چې ته جمیل مې زاوي تا کا د اختیارات د سفر کې چې تجمیل بیا تا کنه به بیا کېدل شي دا پوه شو چې یا کنه خلیفہ او مسافر مسافر مسافر دا کوي چې اختیار دې پرنده چې مقیمی به نه پښه وکړي کنه نه خلیفہ کا مسافر بیا کنه عمل بسا کا مسافر بیا جمیل مسکنه کړل شي چې مقیمی هغه په تر کولا باندې کړل شي کنه ولا يجوز اقامه عين السلطان دا دويام شرطه يو خدا كان جب مصر جميع بي سر شار بي يا دي شار پنا بي بل دا چې کنه بادشاہ به نشر کنه جبیل مل به بادشاہ کو نه راوي کړو کې اقامت جبیل مل بغیر بادشاہ دې پره او لمن امر و سلطان یې هغه چارې پر چې بادشاه امر وته کړی بادشاه یې زړه تکړی چې ته د خلک ته جمیل میز تکا ارسه په جمیل میز کړه په خپل نه دروي کنه نه به کو لانها تقام بجمع عظیم ځکه چې دا درېږي په جاټه جمع سره جمیل میز کنه خو پار جمع سک نه کو اخو د ټول شار ولا کنه چې ته یو یا دوا جمع تشه کوه ته جمع شي کنه په جمع عظیم سره درېږي او د مصر کنه شریعت اختلاف قطعا کنه نه برداشت کوي کنه بد انتظامی به انتظامی و اختلاف کنه قطعا نه برداشت کوي کنه ا دې وجه نه چې پښه د منازعات تفتی کنه یو امیر دی وی بادشاہ دی بادشاہ کنه هغه ته وی چې څه امیر کو به څه کا ژغ نشي کړه کنه دارنګ په تقدیم شاه اختلاف پیدا کړی دا مې چې نه حاکم مخ شي کوي کنه یو کوم به وی کنه چې می سوزه مخ شي او بل کوم یو چې نه میشتو د مخ شي که نه په دې باندې به که نه کشمکش پیدا کېږي وقت تکو فی عینې کله کله به که نه په بل شي که دا منزا جوړېږي په ټیم کې به اختلاف پیدا کېږي څوک وي چې په یوه بجه دی څوک چې په یوه نیمه بجه دی که نه په زوی کې به اختلاف دی څوک چې پاو جماعت څوک چې پا جماعت څوک که نه ا د ه ک انتظام سم وکړ د پر پیټار دو کنه چې دا جمیل مين دا بادشاہ ته هوالاوي کنه بسا په خپل کو چې چیرته یې کړو په سټي مې کړو کنه یا یې کنه سړی مقرر وي چې ته جمین مسکا بس هغه وخت چې پکې ما څه کړو پکې ټیم یې کړو کنه فلا بد من هو خلصای نشته دې بسانا تتمیم الامر ها دې دې پر چې دغه جمین مس چار پی راشي او چې دا نه وی کنه به به ټوکړې ټوکړې شي دريام شرطه ومن شرائط اهل وقته خدا مې ته ولې چې کچېرې د بادشاه بغیره ای بادشاه اجازه ته بغیره کنه خلک په خپل اتفاق روغلو په یو امام رولو کنه په یو جماعت یې کنه اتفاق رولو کنه بیا کړل شي په مشرا تر وخت زنا شي تر وخت ده فتزه فی وقت زوره صحیح کړي په وخت مشپشین شي ولا تصيح بعد وسته نه صحیح کړي په خلاف په وخت لمونځ دا چې کوم مشپشین لمونځ دا دا مشپشین په ټیم شته کې چې قضا شي بیا صحیح کېږي بل وخت یا کله شي دا چې قضا شو وکړ وخت وته به بل وخت نشي کړلا لکول اسلام اذا ذا مالت الشمس چې کله ورمسه کا څنګه زنه شي فصل بناس الجمعه بحركه جميل مزوكا ان اذا مالت الشمس چې کله کر ورمسه کا څنګه زنه شي بیا حرکت او جميل مزوكا په دې وخت پرې کنه یمین پر وتړلو ولو خرج الوقت کچېره ټیم ووتو وهو فی او د خای کړه امام په یمین مې زبنه ویلوړ و چې پر مزګار شو استقبال زورا مشپشین مې مثال نه روګرځوي سلام به وړوي ځکه چې یا سلام نه وړي چې پر مزګار شو کنه به به مکنه مشپشین مې کذاب وروړي کنه دا یمین مې نه کړی په خلاف ته مش مشنه چې په در مزګه شو مزګه نه شي کنه خیر ده کنه سه په قضا شي سه په قضا شي ولا يبني عليها او په دې جمعې به بنا کوي نه چې دواره کته مې کړی دی مزګه شو دواره کړه د نه را په روکه کنه مش پیند پر کنه په دې به بنا کا سره به نر کنه نه به په بنا کوي له اختلاف ما د اختلاف د وجه نه خو د جمعې من نیت تړلو کنه ویسه د مشبهي مس کې اختلاف مختلف دي سلام شرطه فاصله به دې پښه په نستی سره یو خود بچ وی دینه بعد به کنه ابل خود بچ شي کوي داس په کنه پیړوډي باندې نه خاموش کیږي بلکې واده کې بخښي نه کنه دینه بعد به چک شي درې ان تسبیحات په سبحان الله سبحان الله سبحان الله کنه د به چک شي کنه یا درې آیات په انداز باندې به جرت توارث په دې باندې توارث ارنکل شو ده توارث زمنه چې کرنن بعد کرنن کنه د عالمونو د خطیبونو عمل په دې روغله ده امیر له چې کیما د مخته زمرادو د پلارې ولا کنه یې به داسې کړل جمیل مې ځکه چې دوی خود به به ویل کنه په شی بغسترو به دې چې کیم بل زمرادو چې کیما بل مې یې کنه سبه کلام دې ته ورسه با ويخطب قائما خطبه په ویلوړي بنوي په ویلوړي وسه فرض نه دي واجب على دي سنت دي کنه که معذور وي بمور په نوسي دی ویل بیا وښولا کنه خو په ویلوړي سنت دي على طهارت پاودو سمونه به وی کنه دا غا سنت چې او داسه وي ته پر نه وي ته وداس ځکه چې ذکر دا په ذکر په جنابات څا ویل شي چې وی وی کړه خطبه دو او مکروه به وي بیا دا څا ویل شي خطبه دو او مکروه به وي کنه لأن القيام فيها متوارث قيام په دې شي کنه متوارث سره نکړ شو ده ثم هي شرط صلاته ادنا بعد د خطبه د موضوع د پر شرط د خطبه چې دا د نیو ویلي بل مين نه کړي فیسحب فی اطوارتون او داس په مستحب شو اگر کدا المین نه داخل مده پر شرط ذکر داخل مده پر شرط کنه جمیل می دې په دې باندې راوکېږي کنه نه دا خطبه دې پر او داس کنه دا مستحب ده چې او داس ته وکړه کنه و ته په دې سره ذکر وکړه چې کنه خطبه نه فرق کې چې په مو به په موضوع باندې دا څه چې ته به ته بدسله پتر کې کل اذان لک اذان کسا ولو خطبا قائدن کچری په نوسي خطبه ویلا او علی غیر تورت جازه پیدا خطبه یا سید او متبرد له حضور مقصود چې کوم ذکر دا واز دا کنه مقصود حاصل شو اپ نوسي بنا کړی الا انه یکره مکروه مکروه تنزیهی لمخالفه المتوارثه وی چې فاین اکتفا علی ذکر الله جازا که اکتفا وکړه کړه په ذکر الله باندې بس بدغه سیدو عند ابي حنيفه رحمه الله یو دوی چې سبحان الله ما سر کې شو که مخ ودره ده کنه یا دوی چې الحمد لله الله اکبر کنه یا لا اله الا الله کنه په مخ کې شو کنه پر مزو ودره ده بعد خود بعد کنه فان اقترا ذکر الله که ته که په ذکر الله باندې دلا په ذکر باندې اکتفا وکړه کنه چاته ذکر وته ویل شي باس کنه بدا اجازه بدا سیدو امام صاحب فرموده یرو چې لا بد من ذکر طویل نه چې خلاصای ته دی وجود ذکر نه کنه یسمى خطبه چې کنه خلک ته کنه خطبه وی ته وی چې خطبه نه مولا شي دا سلام غوند ذکر دا خطبه نه چې ذکر سبحان الله وی الحمد لله وی کنه لکه ویل غوند ذکر په چار دا ویل غوند ذکر کی وی لأن خطبه تهیل واجب ته ځکه چې خطبه واجب خدو وتسبيحات وتحميد رات اسم حوض يور تسبيح يا تحميد يا خطبه نه نمري خطبه مصدر ده خطبه يخطبه غير من سر پکا تبيشي چه فعلا وزن مصدر چه سيدا مقدار دي پرسي لکا لقمة ايه شيدا ورحي كا چه پابو نكنا خلوچه پا مني والا شيدا مر مقدار موسى ايه گشت ويكا چه غاز چه جيلا شيدا مر مقدار خود با من آغا مقدار کلام چه پابو ني بچه تا خطاب رکدلا شي دا کنه کوم تا یا خلق ته ورغېږي کنه چا کم سه کم چې دا وشي که چې دا کنه خې خطبه دو دا ژغې دل دي کنه خالي سبحان الله ویل یا الحمد لله ویل کنه دا خې خطبه نه نه موي وشد خطبه دو وقال شفير مې چې لا ته یوزو حتی یخطب خطبتین نه خوي که چې دوی خطبه بوي اعتبار المتعارف دای متبروي کنه اعتبار ورکوي اګه تا چې کیما کنه لیدلی شوی کتل یې شوی دوی چې کومه متعارفه خطبه ده خطبه خو ټوله کنه اخوات نه روان ده دوی خطبه دي یوه خطبه خو نه ویي وله قوله تعالى امام سبد الله آياته فصو الى ذكر الله اذا نودي لسوات من فصو الى ذكر الله ذكر الله تمنى بروي سكنا بذكر الله تبي سيستا قرآن پاک شيخ خطبه نه تعليب ذكر الله سره شودا دالا پاک ذكر من غير فصل بهذا كيف كان فرقنا وفرقنا شاذ ذكر الله شيء ويش ذكر الله داوي يا ذا كان دعاء وكان هذا دعاوي دغه تفصیل نشته په مطلق ذکر الله ذکر شوی ده سبحان الله دا ذکر الله ده الحمد لله ذکر الله ده البته ټیک نو ګننګور به وی تارک سنت به وی سنت خود بیان کړه دا کنه خو ذکر الله وشلو وعن عثمان رضی الله تعالی عنه عثمان خبرنا مقبول نو کنه انه قال الحمد لله فاورتجي عليه حتى عثمان صاحب كلا امير المؤمنين شو خليفه شو كنا فدا بو حيا دير كنا غلبه و دير شرم لوكو كنا او تو نه خطبه وای چې خطبه ویل کنه الحمدلله به په دې باندې کنه په دې باندې کنه ا خیا غلبه شو لا شرم بیا بالکل کنه رن شو مخ ته نه شو ویل کنه فنظرا برکیش منبر نه وصل په مخ میز وکړه هني په الحمد لله باندې اکتفا وشو چې نو چې خطبه هو نه کړه تیرا بس به میز یو کړو بس